الکوا یو امر حدیث راغی سوره تن حدیث وو ومان الحدیث نو هغه سره کې به انتقال الکوي راځي څه یې مطلب که سوره تن الک امر حدیث یو سیز نه ښکارې ده ولیکن معنی اعتبار سره نو نو نو بیا هغه کې کوم د انتقال راتلی شي وان ظهر که چې تخارس حالت خفيه یو حال الک پټ مثل دعوه الولد الملاعنه دعوت کو نوې کار به ټول خراب کی سبا وای دعوت مثل دعوه الولد الملاعنه لك دعوه کول د زویوالي زوی د ملاعنه باندې حولت الجنايه بدلول شي جنايت الى الاخرى بل وقل قضا بها ولم يقع قضا راغلی وي ملاکنین راغلی خو چې کله څوش الګوه پلار دعو کې چې دا زما زوی د مخکې ما دروغ ویلي چې دا زما زوی نه ولو لم يختلف حال الجاني حال د جانب بدل نص فإن كان قضاء بها على الأول لم تنتقل دي الى الثاني بانتقال دية لك الثاني لنرادي وإن لم يكن قضي بها على الأولى فإن يقضى بها على الثانية وإذا كانت العاقلة واحدة وفق عاقلة يو دلت التبديل في اعتبار الزيادة ده نقصان فكر آغي نو و وإن كانت العاقلة واحد فلاحقها زيادة كما إذا بلغ الصبي من العاقلة او نقصان یا پکې نقصان راغی باج اکلم نسبل اشترکو فی حکم الجنایه دا زیات هم په حکم د جنایت کې شریک دي او دا نقصان ولا هم علیکوای خو د نقصان په صورت کې به زم ورکه ته ورکه زم به ورکه اشترکو فی حکم الجنایه قبل قضاء بعد الا فيما سبق اداه البته کوم دیت مخکې لکوای ادا شوی ده هغه کې اشتراک نشته ما با چې کوم نه دا شوی نو غزاید عقل پکې شریک دي او کوم چې نقصان راغلی په ما بعد کې نقصان راغی کنه نو پاغي کله کوي زم بکی کچیر درې روپۍ یا څلور روپۍ په یو نه پر کېدل بلکې زیات پر بازار دی به وسو شي زم پیږي کنه کناستي اچھا نو کول کې غوسه ده ته کړی خلا وایم فمن احکم هذا الاصل چا چې مضبوط کړ لکه دا قانون کلی متعاملا سوچم پکې کړو ښا تعامل سره يمكن ممکن ده دغه محکم لرا او متعامل لرا التخريج اخراج تخريج د مسائل في ما ورد عليه فيما طغى مسائل كورد چې عليه في اصل بين النظائر والاصدار والله اعلم بالصواب نو د ازداد د نظائر ټول لکه پته به حکم ولګي خلک